وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیه نه دا خو ویلو ولما دخلوا علی یوسف آوا الیه اخاه د حضرت یوسف علیه السلام د واقع بل حصہ دا روڼی چې دي دویم ځل چې کله رالل نو هغه یولسم یې ځان سره بنیامین هم راوست چې رالل نو حضرت یوسف علیه صلات وسلام ته ور ورلل ورته وایي موږ ستا غرونه یو او دا دې رالو وایي ډېر ښه مو کړل وایي هغه زموږ رور چې تا راته ویلي ورایولې امم راوست وایي دام نور ډېر ښه وکړه درته به اوس پته ولګي چې تاسو ته زه څومره احسان د سره کوم بیا یې دغه ته ووې پولسو ته چې دا بوځی شي میلمنخانې ته او اکرام یې وکړي پرون تاسو ووې دا واقعه چې کله د غرمې وخت راغی دا شاهي ډوډۍ وله تیاره کړې ده ورته وایي دوه دوه کینې دوه دوه کینې چې دوی دوه دوه کیناستل بنیامین یوازې پاتې شو دې روڼو ته وی چې ستاسو دا رور یوازې پاتې شو که اجازه وي نو دا به زه ځان سره کینم وی کینه وه بیا چې کله شپه شوه بیا ورته وی دوه دوه سره وده شي ځکه چې کمره کې ډیر کسانی نو غوبلی دغه نه دی ملک نه چې تاسو کم راخلی که نه نو ورته وایې د دوو کسو راکوه هغې کې فایده یي او دوی درکوي نه بیا دوو کسو که ګرانه یي پیسې ډېرې علي نو د دوو دوو کسانو دغه چې شو دوه دوه سره اوده شي چې دوه دوه سره اوده شو هغه خو لس کسانو پنځه کمرې شوې دا یو ورور بیا پاتې شو یوازې دې روڼو ته وایي چې که ستاسو خوښی دا به زه د ځان سره اوده کم وایي ډېره ښه ده بس بیا دغه دا وه چې هغوی به بېل اوده کېدل دی به ځان سره بېل دغه کوه یو ورځ ورته وایي چې میلمه ستا نوم څه دی وایي زما نوم بنیامین دی وای ستا د والد محترم نوم څه دی وای زما د والد نوم دی یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم وای ښه د مور دی څه نوم دی وای د مور نوم مې راحیل بنت لوی ده وای ژوندی ده که مړه ده وای خو مړه شوې ده چې زه پیدا کېدم هغه هغې کې پیدایش کې هغه مړه شوه خبرې یې کولې وایي څو روڼه یې تاسو وایي موږ دولس روڼه وو هغه یو روک شوی دی او موږ د هغه یو یولس یو زه بیل یم او دا لس بیل دي او هغه چې کوم روک شوی دی هغه زما سکر ورو وایي د هغه پسې ډېر خفه یې وایي ډېر ورپسې خفه یم تاسو پرون ووی وایي ښه که د هغه رور په ځای باندې زه ستا رور شم نو بیا به خوشحاله نو دا ډېر هوښیار و وایي ستا په شان رور به د چا پیدا کیږي خو ته به زما څنګه رور شې نه مې د پلار نه پیدا یو نه مې د مور نه پیدا رور خو هغه چې د پلار او د مور نه دي دقه وخت کې و یوسف علیه السلام سترګو کې اوښکې راغې او ځان ته یې راترغاړه ایسته او ورته وایي روره انا اخوکه زه ستا هغه رور یم چې هغه یوسف دی نو چې هغه بیا څه حالت تاسو ګورئ چې ډېر رک سړی را پیدا شي نو هغه بیا خپلو سره میلو شي نو بیا څه حالت هغه حالت دغه شو ولما دخلو هر کله چې دا روڼه ورننوتل علی یوسف په یوسف آوا نو د یو ځای کو آوا د یو ځای کو الیه د خپل ځان سره اخاه خپل روره د شپې به د ده سره او بیا وته وی قال یوسف علیه السلام وته وی انی انا یقینا زه چې یم اخوکا ستا رور یم فلا تبتئس ته خفګان مه کوه بما په هغې کانو یعملون چې دوی به کوو زموږ سره ما سره یې څه کړي دي او تا سره یې څه کړي دي مېرني وروڼه داسې سره کوي فلا تبتئس ته خفګان مه کوه بما په هغې کانو یعملون چې دی به کول زمونږ سره فلما خیر ده ورته ویلیو چې روره زه خو نه ځم د دوی سره زه به تا سره ایسارېږم هغه ورته وایي یا روره دا څه خبرې کې حضرت یعقوب علیه السلام باباجي زما په فراق باندې تا راته ووې چې هغه ډیر غمجن دی او چې اوس تم پاتې شي نو دا خو به د غم د پاسه بل غمي داسې مه کوه وایي نه چې هر سي زه پاتې کیږم نو وایي زه تا په کومه طریقه پاتې کم ما سره خو یو طریقه هم نشته وایي چې څه یې هغه وکړه وایي ښه زه به په تا باندې یو د غلا تهمت ولګوم که خفه کیږې نه او د هغې طریقې باندې به ځان سره ایثار کم وایي ډېره ښه ده خام فلما جهزهم هر کله چې یوسف علیه السلام تیار کو د هغوی دپاره بجهازهم سامان د هغوی هغه بارونه هغه یې وله هر څه تیار کړو ویې تړل نو یوسف علیه السلام ووی چې دا دا د دوی یو غټه کاسه وه لکه پیمانه مخکینی باچا به وی په دې کې اوبه څکلې دا د سونې وه د سونې هغه به پکې اوبه څکلې نو سقایه به یې ورته وي حضرت یوسف دا راواغشته او په دې به دانې پیمانه کولې نو بیا ورته شوه سوا شوه ریاضه دی راواغشته دی د دې بنیامین په دې بار کې دننه کېښوه پټه یې کېښوه او بارونه یې وتړل وایي زه مېلمنو په مخه مخه دوی روان شو چې روان شو څه مزل یې وکړه یو ځای کې دمه کوي دلته ورپسې دا پولیس ور ورسېدل ورته وایي ای قافلې تاسو غلا کړې ده غله یې وایي توبه توبه موږ چېرته غلا کړې ده ولې څه روږ شوي دي وایي هغه د باچا چې کوم هغه دغه وه سقایه هغه د سونې کومه کاسه چې وه هغه روکه شوې ده نو جعل سقایته وی ګرځوله پیمانه فی رحل اخیه په بار د خپل رور کې خو ګورې دا یو ټکی دی ښه دا بس لنډ یاد ساتې بیا به مشکلات درته نی یوسف علیه السلام ته به دا پته لګېده که نه لګېده چې زما پلار په غم کې دی ما پسې غم دغه دی لیکن څو کاله تیر شو تقریبا څلوېښت کاله تیر دي دی ولا خبر نه ورکوي دا ولې نه ورکوي دا خو به زیاتې ني یا دلته کې دغه کوي د رور سره دا معامله کوي لنډه دا ده چې دا ټول به حکم الله دا د الله په حکم او د الله پکې حکمت او هغه حکمت رستو کار کوي چې نه به پلار ته خبر کې او درون ته به خبر نه کې همداسې معامله به ورسره کې جعل السقایتا وی ګرځوله هغه پیمانه فی رحل اخیه په بار د خپل رور کې دا قافله روانه شوه ثم اذنا بیا اعلان وکړو مؤذن یو اعلان کوونکی سوی ایتها العیرو ای قافله انکم یقینا تاسو چې لسارقون تاسو غلیه غلام کړی دا خله قالو دی رونو وته ووی و اقبلو دوی را مخکی شو علیهم په دوی دا رونه په دې اعلان کوونکو باندې را مخکی شو ورته وایي څه شی دانه روک دی ماذا تفقدون تاسو تاسو نه څه شی روک دی قالو نو دوی ورته ووی نفقدو سواع الملک زمونږ نه روکه شوې ده پیمانه د بادشاه مخکې سقایه وه چې هغه مخکې باچا به پکې اوبه څکلې حضرت یوسف دا راواغشته د هغې نه دغه جوړه کړه پیمانه او بیا ورته څه وایي هغه مشر ورته وایي چې چا راله دا پیمانه راکړه زمونږ بیزتي ده چې چا راله راکړه مونږ به له په انعام کې یو بار دانې ورکو ولمن او وی به د هغې چا دپاره جاء به چې چاره وړله دا پیمانه نو د هغه دپاره به یې حمل بایرن بار د یو اوښه تاسو یو کار په چا کوئ او دا وی که لکه دا کار دی وکړه نو دا نه انعام به دا جایز دی که دا جایز نه دی جایز دی ولمن جاء به او وی به د هغه چا دپاره چې چا راوړله دا پیمانه نو د دپاره به په انعام کې حملو بعیرن بار د یو اوښه اوس حکومت چې د سره واده وکړي نو د حکومت نه څوک اغوښتی شي نو ضمانت ته خلک علي نو وی و انا به او دا د پولیسو مشر نه دی دا وی و انا او زه چې یم به په دغه بار باندې زعیم ذموار یم هلکه زه ذموار قالو نو دې روڼو ورته ووې تالله قسم په الله لقد علمتم تاسو ته معلومه ده ای د مصر خلکو ما جئنا موږ نیو راغلی لنفسده چې موږ فساد وکړو فی الارض په ځمکه کې وما کنا سارقین او نه یو موږ غله عادت هم هم غلا نه ده او نه دلته غلا کوو وایي دوی چې راغلي وو دیوخانو ته یې خولې ته کوري اچولي و کوري د مصر خلک دې تپوس کوي چې ای کنعانیانو دا اوښانو ته هم دا کوري ولې اچولي دي وی دا مځکه اچولی دی چرته په لاره باندې د چا بوټي ته خوله نه کی بیا به ګناهګار شو خ... قالو دی پولیسو ورته ووې دی کسانو چې تاسو خو وایې چې موږ غلا نه ده کړې خو که چا پکې غلا راووته فما جزاؤه سبی بدله د هغه ان کنتم کشریه تاسو کاذبین دروغجن او دقه ځای کې اوس الله لاره جوړوي ورته وایي پولیس تاسو خو وایه موږ غلا نه ده کړې خو که چا سره غلا راووته نو د هغه به څه بدلوي قالو نو دوی ورته وایي اوس یوسف علیه السلام ته لاره واریږي کنې ورنه ده خو په یو قانون ځان سره روړي سارولی نه شو قالو نو دی ورته وایي جزاؤه بدله د هغه به من هغه څوکي وجدا فی رحالی او فی رحله چې وموندل شو دغه غلا فی رحله په بار د هغه کې فهو جزاؤه دقه سړی به د هغې بدلوي ورته وایي د چا په بار کې چې دا دغه راووته د غلا دقه د دې بار مالک دا به د دې دغه جزا وي چې بس دا راوالی او دا د ځان دپاره غلام کې ما وجدا فی رحله هغه څوک چې وموندل شو دا غلا په بار د هغه کې نو فهو دقه سړی چې د جزاو دا به د ده بدلی پوه نه شوې چا بار کې چې غلا راووته د غلا بدله به چې دا سړی به د دې دغه ستاسو غلامي او زمونږ هم دا قانون دی ښه دی ورته وایي دا رونه چې زمونږ د حضرت یعقوب علیه السلام دا قانون دی دا شریعت دی چې چا غلا وکړه او غلا پې ثابته شوه دا غل به راوالي او چې د چا نه غلا کړي د هغه به دغه غلام به کذالک هم دقسې نجزې الظالمین موږ بدله ورکوو غلو ته زموږ هم دا قانون دی د دوی د طرف نه قانون بیان شو چې چا که غلا رووته بس ستاسو غلام وی نو که اجازه وي دا تالاشي مو کو و یو کې تالاشي دا د رور باغ بار دوی په نښه کړی دا هم تالاشي کوي بس مړه چې دی لسو کې راونه وته نو دی بل کې به سره وځي نو دوی به پورې ونښتل چې نه دا به هم کې چې هغه یې کولا وکړو پکې منځ کې دا دغه پرته وه دا پیمانه فبدأ نو شروع کړه دی تالاش تالاشي کوونکي بی اوعیتهم په سامانونو د هغوی قبل وعاء اخیه مخکې د هغه سامان د رور د هغه نه د یوسف چې کوم سکر ورو د هغې نه مخکې ثم استخرجها بیا یې راوویسته ده من وعاء اخیه د هغه سامان او د بار د خپل رور نه کذالک هم دقسې کدنا مونږ طریقه جوړه کړه لیوسف حضرت یوسف ته کنی ورنه د مصر چې کم قانونو د دغه موجوده باچا نو په هغه قانون مطابق د ځان سره رور نشو ایسارولی ځکه د مصر دا قانونو چې چا به غلا وکړه او غلا به پې ثابته شوه نو ډبل به جرم کو بس دا قانون دا لس روپۍ به غلا کړی وي شل روپۍ به جرم کو شل روپۍ به غلا کړی وي څلوېښت روپۍ به جرم کو ما کان لیاخذ اخاه نو یوسف علیه السلام نیونکی د خپل رور ما کان لیاخذ اخاه نو یوسف علیه السلام نیونکی د خپل رور فی دین الملک په قانون د باچا کې د مصر چې کوم قانون و د هغه قانون مطابق خو دوی د ده ځان سره نیولی نه شو خو چونکې دوی ورته په خپله ووایي چې بس صاحبه داسې چل به چې چا سره غلا راووته بس هغه سړی ستاسو شو الا ان یشاء الله مګر که خوښه وشي د الله نرفع درجات درجات موږ اوچتو درجې من نشاء د هغه چا دپاره چې زموږ خوښه وشي چاته علم زیات چاته کم په مخلوق کې د هر عالم نه بل لوی عالمي و فوق کل ذي علم او د پاسه د هر خاوند علم په مخلوق کې علیم د بل د هغه نه لوی عالمي چې دا بار ووت دلته بیا د دوی د خولې نه یو خبره ووته قالو نو دې روڼو یې ووې چې ان یسرق که چېرې غلا کړي دې بنیامینه دا د یوسف سکر ورنو ان یسرق که چېرې غلا کړي وي ده نو دا څه تعجب نه دی دا ټکې به ورسره وایې ان یسرق که چېرې غلا کړي ده نو دا د تعجب خبره نه ده ولې دا تعجب نه ده استغفر الله دا ټول د غلې بچي دي د دوی مور غلا وه فقط سرق اخو له یقینا غلا کړې وه رور ده د من قبلو مخکې د دې نه یوسف علیه السلام ښیي نن که ده غلا وکړه نو دا څه تعجب نه دی د ده یو ورورو هغه هم مخکې غلا کړې وه فقد سرق له فقد سرق اخو له غلا کړې وه رور ده د من قبلو مخکې د دی نه اوس یوسف دا خبرې اوري یوسف علیه السلام څه غلا کړې وه غلا نه وه هم داسې کیسه وه یوسف علیه السلام مور وه چې کله د هغې بچی پیدا شو بنیامین په هغې کې هغه غریبه مړه شوه نو بیا دا دوه بچي وو د دې د حفاظت مسله وه نو دا یوسف بیا خپلې عمې ځان سره بوته ترورې نه ده هغې چې دا به زه ساتم الله پاک هغه ته څه ډېر خواږه ورکړي هغه رور وس هغه ترور وسره دونه مینه محبت و چې هغه دې ته تیاره نه وه چې زه دا یوسف چاته ورکم چې کله دی راغټ شو حضرت یعقوب ورغی ورته وی خور دا بچی مې اوس راکه ځکه چې زما د دنه بغیر ګزاره نه کیږي هغې ورته وی لږ صبر وکړه بیا بیا درکم دې داسې چل وکړ چې دا کمربند نه دی دا ترور دا کمربند را واغشت او د یوسف وړوکی دی د هغه د ملانې وتړ او د پاسه پې کمیس واچو او کور کې وای وای زما کمربند رک شوی دی زما کمربند رک شوی دی چا سره به هلکه کمیسونه اوچت کې چا سره به یې هر سړي کمیس اوچت کو چې د ده نه یې کمیس اوچت که لاندې دنه تاو دا خو وړوکی دی ترور ته یې تاو کړی دی خو دی چل د دی جوړو چې د اغلا پې ثابته شي نو زه به ووایم چې قانون دا دی چې دا زما غلام شو رور ته وایي روره دا اوس بوتلی نه شي د زمان اغلا کړی دا زما شو هغه هم ورته وخاندلي وي ښځه ستا شومې راکوه دلته اوس دا دغه وایي دارونه چې که بنیامین غلا کړې ده د ده رور چې یوسف و هغه هم داسې غلا کړې وه دا ټول غله دي فاسرها نو پټ که دې خبرې له یوسف و یوسف فی نفسه په خپل زړه کې یوسف دا خبره چې واورېده نو دی ځان سره پټه وساتله ولم یبدها لهم او ښکاره یې نه کړه دوی ته سره دام پوی نکړی چې دا خبره ما اوریدلې ده او ځان سره وایي خدای هم په خیر کوي انتم شر تاسو ډیر بد یې مکانا په ځای کې کله چې سړی د چا بد بیانوي ډیر نو داسې مه وایه چې ته بد یې ستا دا ځای بد دی ځای مطلب دا دی دونه بد چې ستا د وجې نه دا ځای هم د سره دغه شو بد شو چې د چا صفت کوي وایي سته چې ستا دا ځای ښه دی رسول پاک خو که نو خو ګوره دومره خو چې مدینه ورسره څنګه شوه ښه شوه نو وی تاسو ډیر بد یې په ځای کې والله عالم الله ډیر ښه عالم دی بما تصفون په هغې چې تاسې بیانوئ نو خیر اوس دوی سوالونه شروع کړو قالو نو دوی وی یا ایها العزیز ای وزیره ان له یقینا د دې بنیامین د پاره ابن پلار دی شیخن بوډا کبیره زوړ د ده خو پلار دی زوړ فخذ احدنا نو ته ونیسه یو زمونږ مکانه په ځای د ده صاحب دې مه ګرفتاروه د ده په ځای مونږ کې یو کس ګرفتار که او دې پرېږده انا نراکا یقینا مونږ وینو تا من المحسنین د احسان کوونکو نه تا مونږ سره څومره احسانونه وکړو دا هم را سره وکړه قال هغه ورته وایي احسان بیل شی دی قانون باندې عمل کول بیل شی دی داسې اوس نشي کیدی څه افرا تفری خو نه ده چې جرم دی یو کړي او راولي بل پکې دا خو نه دی کلي کې به جګړه یو کی او خالی جیل ته به رواره راولي نو دا کم قانون دی هلکه رواره خو مجرم نه دی خو چې دا چا جرم کړی دی دا راولې څه دی به وایي نه خالي سر پوره کې قال نو یعقوب یوسف علیه السلام وی معاذ الله زه پنۍ نیسم په الله ان ناخذ چې موږ ونیسو یو کس الا من مگر هغه څوک وجدنا چې موږ موندلې ده خپل اغلا د هغه سره وجدنا چې موږ موندلې دی متاعنا سامان زموږ عنده د هغه سره او که موږ غل پرېښو او غیر مجرم هم گرفتار کو نو انا یقینا موږ چې یو اذل ظالمون په دغه وخت کې به یو ظالمان به یو بس دی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب و ترضا وجل آخرتنا خیر من الاولا دوا برستو کو یو نکاگانی دی دا تړو انشاءالله بیا